دا یو باب دی د متعلقاتو د مخکینی باب نه مخکینی باب سو وفد د بنی تمیم د بنی تمیم وفد رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغی هم داغی تعلقات الکه دا وفد ولی راغلیو وی دی بنو تمیمو یو ځل روانې کړو چې روانې کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم و پس اسلامی فوج لیک چې وی لیګن هغه له شکاس ورکو یو لسړی یو لسخزه او دیر شما شومان ته گرفتار کړو نو د قیدیان راوستل مدینه ته نو دوی بیا په وفد کې رالل سوالونه او زاره او مینتونه کوي خ قال ابن اسحاق محمد ابن اسحاق وی غزوتو عین ابن حسن ابن حذیف ابن بدر بنی الانبر من بنی تمیم باسه النبی صلی الله علیه وسلم الیهما محمد ابن اسحاق چې دا ډیر لوی مورخ دی اکثر د تاریخ خبره امام بخاری د دنه را نقل کوي وی دا غزا چې دنو دیته وی غزای عوین ابن حسن ځکه چې د اسلامی فوج رسول الله دوی پسې ولېږو نو د دې امیر حضرت عینه کړو عینه ابن حسن وی غزا د عینه ابن حسن ابن حذیفه ابن بدر دا غزا چې شوی و د چا سره شوی و بنی العنبر د بنی العنبر کورنۍ سره مم بنی تمیم چې دا یو شاخ دی د بنو تمیمو د بنو تمیمو لوی قوم دی د هغې یو شاخ دی عنبر دا عنبر راپاڅېدل د رسول الله په هم معاهدو بني خزاعو باندې حمله وکړه چې حمله یې پرې وکړه نو رسول الله چې دی نو د دې کسانو پسې حضرت عینه ابن حسن هغه ولېږه بعثه النبی صلی الله علیه وسلم لیګلو دی عینه له رسول الله الیهم دوی ته چې حضرت عینه ورغه نو سی وکړه فاغاره هغه په حمله وکړه تاسو وایې غره فاغاره نو هغه په حمله وکړه واصاب منهم او حاصل کړه دا غوینه ناسن سړي ناسن بنیادمان سړي وسبا او بندیان کړه منهم دا غوی نه نساء ان خزی یو لس خزی وی یو لس سړی دیتی بندیان کړه دی بیا مدینه ته راوستل حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن الكهكاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال د رسول الله صلی الله علیه وسلم ساجيبه اخلاق دینو ار یو قوم به باره کې داسې خبره کړې ده چې هغه قوم به په هغه خبره باندې فخر کو ابو هريره وای چې لا ازال احب بني تمیم زه همیشه محبت کوم د بنو تمیم سره لا ازال احب بنی تمیم زه همیشه محبت کوم د بنی تمیم قوم سره د بنو تمیم قوم سره زه محبت کوم بعد سلاسن پس د درې خبرو سمعته چې ما اوریدلی دی هغه من رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه د دې خلکو په باره کې ما د رسول الله نه درې خبرې اورېدلې دي د هغې نه پس زه د دې بني تمیم سره بیا اندازې محبت کوم خ یقولها چې رسول الله به دا خبره کوله فيه یقولها چې رسول الله به دا خبره کوله دلته خو فيه دی په باره د قوم کې یا فیهم په باره د دوی کې یو داو پیله خبره چې هم اشد امتی دا ویل اوله خبره ده دا بنو تمیم دا ډیر سخت دی د امت زما علی الدجال په دجال کله چې قیامت نه لږ مخکې دا دجال راشي په قومونو به ګرځي دا بنو تمیم به د دې قوم د دې دجال سخت مخالفت کوي هم اشد دوی به ډیر سختی امتی زما د امت زما د امت ټولو خلکو کې به دوی سختی علی الدجال په دجال د یو تعریف شو رسول الله د دوی باره کې کړی دی بله دویمه وکانت فیهم سبیت او و د دوینا وکانت فیهم او دا ریاضه دا فی نه دی فیهم دا فی چې دی په معنا د من سره دی لکه یو نسخه منم دی وکانت فیهم او وو د دې قوم نه سبیتون یو بندی عند عائشه پنیز د حضرت عائشه د دې قوم یو وینځه وه چې د دوی نه بندي شوې وه او د حضرت عائشه سره وه او وا یو بندي شوې د دې قوم نه پنیز د حضرت عائشه نو رسول الله وتسوي فقال رسول الله حضرت عائشه ته وی عائشه اعتقيها دا وینځ آزاد کا اعتقيها دا آزاد کا دغه دا د ډېر لوی خاندان او د ډېر لوی قوم نه ده ولی فانها من ولد اسماعیل دا د اولاد د اسماعیل نه ده ځکه دا هم عرب و عرب د اسماعیل علیه السلام اولاد دی یوې دا خبره ده دا دوه شو دریم دا دی وجاءت صدقاتهم رال المدینه ته صدقې د هغوی دوی هغه خپلې صدقې زکاتونه راغونډ کړي وو مدینې ته رالل وجاءت صدقاتهم او رالل صدقې د هغوی فقال رسول الله وی هذه صدقات قومه او قال قومي وی دا صدقې دي د قوم زما خودل تدوال دغه دي دویم ټکی دی قومي دا خو صفا دی زما د قوم صدقې دي او بل کې دی قومي دا قومي په اصل کې دی قومي خو یې غورځې دا یې غورځېدلې ده او دا زیر پاتې شوی دی دا زما د قوم صدقې دي ځکه دا عرب دي عرب ټول د رسول الله قومو دا درې خبرې رسول الله د بنو تمیم مبارک کړي دي ابو هريره وای زما وسره اوس ډیره مینه محبت دي چې رالله یو جماعت د سورو من بنی تمیم د بنو تمیمو رکب د سورو جماعت ته وی یو ته وای راکب کم سړی چې په اوخ باندې سوري هغه ته وای راکب نو جمع راځي رکبون رالله یو جماعت د سورو من بنی تمیم چې هغه د بنو تمیم نو او علی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته نو چې رالل یو مطالبه ته دا کوي حضرت منګه په امیر باندې سره متفق کی ګونه تر علی یو مشر مقرر کا یو امیر را له مقرر کا چې هغه زمون قومي مشري ف... نو دی بنو تمیمو د رسول الله نه چې دی مطالبه وکړه چې حضرت په موږ یو امیر مقرر کا فقال ابو بکر نو ابو بکر صدیق سوی مشوره ورکي امر حضرت ته امیر مقرر کا پدوی القاقا ابن معبد ابن زراره حضرت قاقا ابن معبد دا د دوی د قوم سړی و ابو بکر صدیق وی حضرت دا ډیر بزرگ سړی دی حضرت قاقا دا پی امیر مقرر کا قال عمر عمر وی چې نه حضرت دا پی مقرر و بل امر الاقرع ابن حابس بلکې امیر په مقرر کا حضرت اقرع ابن حابس ځکه دا ډیر تکړه بادر دی دا په مقرر کا ابو بکر وای حضرت قاقا په مقرر کا حضرت عمر وای چې اقرا په مقرر کا قرا ابن حابس دې کې د دوی نه دا خبرې سروچتې شوې نو قال ابو بکر ابو بکر ګیله کوي د عمر نه قال ابو بکر ابو بکر وی چې ما اردت الا خلافی تو خو اراده نه کې مگر زما خلاف ابو بکر عمر ته شکایت کوي چې مړه زه څه خبره وکم ته خلاف کې ما اردت ستا اراده نه ده الا خلافی مگر زما خلاف زویم قاقا په مقرر که ته زما خلاف را پاسې دی چې نه اقرا په مقرر که نو قال عمرو عمر وتوی ما اردت خلافک ما ستا اراده نه ده ما اراده نه ده کړې د ستا د خلاف خو دومره ده چې لایق د امارت چې دی اقرا دی قاقا نه دی فتمارا یا د دواړو سره جګړه وکړه داسې جګړه نه لکه موږ پښتانه کوو د خولې باس سره باس وکړ په دې باس کې حتی ارتفعت اصواتهما تر دې پورې چوچت شو د دوی اوازونه د پیغمبر په مجلس کې د دوی اوازونه اوچت شو فنزل اق سوره حجرات نه دی اق نازل شو سره دا دی یا ایها الذین آمنو هی مؤمنانو آداب خی ابو بکر ډیر لوی هستی عمر ډیر لوی هستی لیکن د سوال د چا نشوي دی د رسول الله نشوي دی چې حضرت مونږ باندې امیر مقرر کا آداب داری چې تاسو خاموش شئ خاموش شئ چې رسول الله څوک مقرروي که تاسو نه مشوره وغوښتې شوه بیا مشوره ورکې چې نه د مشوره غوښتل شوې ده او نه د نغه شوې دي مه د رسول الله نه یو خبر وړاندې کوئ مه د رسول الله نه یو کار وړاندې کوئ دته ګوره چې څه وایي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو لا تقدمو تاسو مو مخکې کېږئ بین یدی الله و رسوله وړاندې د الله او د الله د رسول نه حتی تر دې پورې انقضت شغایات ختم شو د پیغمبر په مجلس کې اوازونه موچته وي عام دینی مجلس کم دادی اوازونه مو چتوي اسنه چې اعمال ټول برباد شي وانتم لا تشعرون تاسو به په ځان باندې خبر نه یې باب وفد عبد القیس دا باب دی د وفد د عبد القیس دا عبد القیس یو قوم دی لوی قوم دی دا په دغه کې اوسېدل بحرین نه دي دلته بحرین کې دا په لویه کې ربیعه قوم دی بیا د ربیعه یو شاخ دی عبدالقیس دا بحرین کې چې کوم اوسېدل دا دا مسلمانان شو چې مسلمانان شو نو رسول الله ته د دوی یو وفد راغی څه تقریبا دا دوه ځله راغلي دي یو ځل دیارلس کسانو یو ځل سلویخ کسان وفد راغلی و دا وفد چې راته رسول الله ته د دې سبب سو مشکات کې مونږ ویلیو د عبدالقیس چې دی نو دا د دې ټول کاروبار تجارت و یو وطن ته ځو بل وطن ته ځه تجارتونه به کول د دې قوم یو سړی دی دا غ نامه ده منقذ ابن حیان منقذ قاب تی میم نون من قاب زال منقذ ابن حیان دا د دوی یو تجارت پیشه سړی و دی د تجارت په نیت باندې مدینه منورې ته راغی چې مدینه منورې ته راغی په بازار کې د رسول الله سره ملاو شو بازار کې دی د رسول الله سره ملاو شو چې ملاو شو پیغمبر علی السلام په سلام واچو چې واچو د باندې ډېر لوی اثر شو وی د کم ځای نه راغلی وی د بحرین علاقې نه د کم قوم وی د عبدالقیس قوم یم وی خا د پیغمبر علی السلام سره عجیبه معلوماتو هغه د ټولو مشرانو نامې وته واغشتي هغه پلانې هغه پلانې هغه پلانې د دوی چې کم د ټولو نه لوی مشرو دا غ نامه و منذر ابن عائز منذر ابن عائز دا غ نامه و تواغشت چې هغه څنګه دی وته وی حضرت خو زمونږ خپلوان دی وی سخ پل دی وی دا غ لور په ما واده ده چې خا رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ډېر ډېر لوی متاثر شو بیا کلمه ویله چې کلمه ویله د رسول الله سره یو څو شپې تیرې کړې الحمد شریف یو څو واړه واړه آیاتونه یاد کړو داسې د دین مسلې یاد کړې او بیا لاړ واپس چې واپس لاړ خپل وطن ته خو چې دې تنو رسول الله دته یو خط ورکو او په دې خط کې د رسول الله طرف نه سلامونه د دې قوم په مشرانو چې زما پلانی قوم باندې سلام وایا پلانی سړی باندې سلام وایا پلانی باندې سلام وایا دا خط ورکو دی کور ته لاړ د خپل مونږ کو د د د خزانه د چې داغه د منذر ابن عائز هغه د قوم مشر لور و دا لاړه پلار ته وی بابا جی دا خاون می چې د مدینې نه راغلی دی صدا سي ناشنا کارونه کوي وای بچی څه کارونه کوي وای کله ولاړی داسې لاسونه کړی کله ټیټ شي دا رکو نه ده کله سرپس مکه کیدی کله روچت شي بیا لاړ شي کله به ناستی لاسونه په زنګنونو خي سناشنا کارونه کوي وی خا دا واپس راغی دا اسخر د خپل داماد پس راغی چراغی ته پوسونه ته کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې د منقص چې دی نو د خپل سر ته بیان وکړو هغه غریب دونه متاثر شو چې هغه ایمان راوړو د منذر ابن عائز د قوم مشر ایمان راوړو دی منقذ ورته دا خط ورک اوس پورې نه ورکاو چې خط ولا ورک دی لاړ قوم را جمع کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه چې کم خط او د ټولو ته وی چې لکه پلانی باندې سلام ویلې دی پلانی باندې سلام ویلې دی دا قوم را پاسې ده من اوله الى آخره ټول ایمان راوړو چې ټول ایمان راوړ نو بیا دی یو وفد جوړ کو وفد او د دې وفد مشر دقه منذر ابن عائز دا د قوم مشر نه دی دا څه تقریبا دیارلس کسانو دا په پنځم کال د هجرت باندې دوی رالل چې مدینه منورې ته رالل خو چې مدینه ته رالل د د چې څونه ملګري و هغوی منډه کړې منډې منډې منډې منډې د رسول الله سره ملو شو جومات کې الکه ولې منډې وهې وای زمونږ شوق دی د ملاویدو د رسول الله سره لیکن دام دغه چې دی دا منظر د ته به اشج وي دی لانړو د خپل اوخ کینو بارې ته لر که اخوې کې خو بیا خپل اوخو تړو د خپل ملګرو اوخان را واغشتل دا غوی نه سامانونه کوس کړو هغه مو تړل بیا لاړ جامې بدل کړې تک سپینې نوې جامې وي هغه واچولې او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام ته ورغی چې ورغی پیغمبر علی السلام د دنه ډیر خوشاله شو و یا لکه پتا کې یو دوا د تونه دي چې د الله او د الله د رسول ډیر خوخ دي یو پوی او بل لر کې درناوی دي درونی وی صاحب دا درنا دو خو یې ما کې چې راغلي دي دا طبیعتي دي که څنګه دي وی او طبیعتي دي نو دا به بیا دا په دې ډیر شکر ادا کوو چې الحمدلله چې رسول الله ما ته وی تا کې دا دو خوی دي لکه په منډه لا نړه اوس هم دا مسله ده مدینه منوره ته لاړ شي دا سنه چې دا ځنی ملګری سامانونه لاینی خې کمره نی ملاو الا زم د رسول الله سلام ته نه نه نه د سیمه مکه جایز دی خپل سامان کې دی که غسل کول شي اولام به که جامې د سره جامې بدلې کې د جامو د بدلیدلو نه بیا راشه که د مانځه وخت و دوه رکعته دغه وکړې تحیت مسجد او بیا د هغې نه چې دی نو په درناوي سره ښه د هغه سره د رسول الله سلام ته دغه شي ورشه دا منډې دا دغه نو خ بیا دوی د رسول الله نه د بعضې مسلو ته پوسونه کوي خ نو باب وفد عبد القیس دا باب دی د وفد د عبد القیس تاسو وسوایې چې وفد څه ته وایي وفد د قوم د مشرانو یو جرګه چې دا لاړ شي حاکم ته او دا غسر ملاویږي او صحاجتونه ورته هغه ول دغه کوي هغه ته وفد وای د قوم د جماعت د قوم د مشرانو جرګه چې هغه راشي یو حاکم ته حکومت ته باچا ته او دا غسر ملاویږي د خپل ضرورتو لپاره دیتا وفد وی وفد تاسو وای وفد راغی وايه رياض حدثني ساق قال اخبرنا ابو عامر الاقضي قال حدثنا قرة عن ابي جمرة قلت لابن عباس حضرت ابو جمرة وي قلت لابن عباس ما عبد الله ابن عباس ته وې د یو مسلې ته پوسټ کوم چې حضرت په منګو کې زما یو تک سور شتک شین منګې دی ان لی جر یقینا زما یو منګی دی تن تبسو چې دا چې دا منګی جوړی زما د پاره نبی زن نبیزو حضرت زما یو منګی دی تن تبسو لی چې جوړوي زما د پاره نبی زن نبیز یا په اوبو کې اوسکې واچئ یا په اوبو کې غنم واچئ څوک پکې نور شي نه اچئ دا پکې خوند پرېږدي او بیا خلک سکي دې ته نبیز وایي نو زما یو منګی دی او په هغه منګي کې چې دی د کور خلک مال نبیز جوړوي اوبه هم پکې واچوي مثلا کجوري پکې واچي هغه کجوري خوګوالي پکې پریدي او به پکې واچي بیا پکې اوس کې واچي میوه او هغه بیا زسکم نو زما یو منګې دی پاغې کې مال نبیز جوړول شي فاشربه هغه زسکم خو حلوان په داسې حال کې چا خوږی وي په دې اوبو کې سار کجورې واچي په دې منګي کې سر په بند کی نو چې ماسوتن راوالو هغه خوږی شي بي هغه وبو ماسوتن پکې واچي شپه تیر شي سحر چې را کولو کو هغه وبو خوږی شي وي نو ان لی جر زما یو منګیری دغه سه منګیری او فی جرنا په منګو کې لمونږ داسې وایو په منګو کې مې یو منګې دی په منګو کې مې یو منګې دی چې په هغه منګي کې زما د پاره نبیز التمر جوړیږي نو هغه څنګه هغه باندې لږ وخت تیر شوی وي خو که لږ زیات اوس کم کنه که د یو ګیلاس په ځای دوه ګیلاس اوس کم بیا په ځان نه پوهېږم نشم ان اکثر تو منه که چېرې زه زیات اوس کم د دغې نه بیزونه ان اکثر تو که چېرې زه زیات اوس کم منه د دغه نه بیز نه نو بیا مو صاحب لږ شی ته ډیر وسکم نو چې قوم سره مجلس کې کینم او لږ غوندې دا کیناستل زیات شي هلته خو زه دغه شوی یم نشه شوی یم یریږم په دې باندې چې چېرته داسې بېځایه خبره ونه کړم هلته خو زه په ځان پوهېږم نه خلک به راته وایي چې نشه شوی نو که لږ داسې ډېر زیات وخت تېر کړم نو په ځان یریږم چې داسې خبرې ونه کم چې هغه خبرې مناسب نی هلته دغه شوی یم په ما نه شي یریږم چې زه وشرمیږم نو دا څنګه دی زما یو منګی دی پاغې کې مال کور کې نبیس جوړی او بو کې کجوري واچي هغه خوګوالی پری دی خو چې د ګیلاس په ځای دوه ګیلاسه وڅکم نو بیا نشه شم نو عبدالله ابن عباس ورته وایي چې که نشه نه راولي نو خیر دی خو که نشه راولي نو بیا صحیح نه دی ځکه تاسو ویلي دي که نه کل مسکرن حرام هر نشه راوستونکی شی څه دی حرام دی فقال عبد الله ابن عباس وته جواب کوي چې لکه چې نشرا ولي کنه بیا سکل پکار نه دي فقال عبد الله ابن عباس وته جواب کی وي چې قدم وفد عبد القيس راغي وفد عبد القيس قبيله على رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام ته چې راغی فقال ان رسول الله وتوي مرحبا په خیر علی دی وی بل قوم قوم ته اصلي کې دا سه دی مرحبا دغه ته وی کلاو زیتا یعنی رحبتم مرحبا تاسو را للی کلاو زیتا دا کم سړی چې ستا خوخي او راشي نو زړه دې په کولاو شي کله یو ځای کې نه او کله بل ځای کې نه چې کم سړی خو دې خوخ نه کنه نو دا زړه په راتنګ شي نو رسول الله وته وی مرحبا مطلب دا دې رااله کولاو زیتا نو په خیر اله په خیر علی وی بل قوم قوم ته او سوته وی غیر خزایا په داسې حال کې چې تاسو شرمیدلی نه یې خزایا جمع ده یو ته خزیان وی کم سړی چې و شرمیږي شرمیدلی ته خزیان وی جمع خزایا ده په داسې حال کې غیر خزایا چې تاسو شرمیدلی نه یې ولا نداما او نخ پیمانه مطلب دا دی بغیر د جنگ نه په خپل خوخه رالی مسلمانان شوي یو خو داسې وي چې قوم مسلمانېږي نه او حمله پې وشي چې حمله پې وشي هغه وشرمېږي بیا خپېمانه چې دا ولې هم جنګ کوو نه تاسو نه جنګ کړی دی او په خپله خوښه دغه رالی فقالو نو دی وی یا رسول الله اے دا الله پیغمبر اعظم منګه ار وخت ستا در ستا درس ته نشوراتلی ستا سو زمونګه پمنس کې یو زمونږ دشمن قوم دی مزر قبیله نو د دې وجه نه مونږ تا ته ار وخت نشو راتلی یو د دې رجب میاش کې راتلی شو ځکه چې د رجب میاش عزتمنه ده مزر قبیله د دې میاشتې عزت کوي په دې میاشت کې هغوی چاته څه وایي نه نو کال کې هم دا یو میاشت راځو تا ته ان بیننا بېشکه په منځ زمونږ کې و بینک او په منځ ستا کې المشرکون کافران دي من مزر د مزر قبیله زمونږ او ستا په منځ کې د مزر قبیله دا کافران دي موږ راتلی نشو و ان او یقینا منګه چې یو لا نصل الیک منګه نشرات لیتا تا الا فی اشهر الحرم مگر پاغه میاشتو د عزت کې هغه د عزت میاشتو کې مزر قبیله بیا چاته سوی نه نو هغه کې یو رجب میاشته خ نو سچو سچو سچل کول پکار دی حضرت لګ مکمل بیان راته وکا حدثنا تمنګ ته بیان وکا بجملن په یوسو جملو په یوسو الفاظو من الامر د کار د دیننا ان عملنا به دسی جمله که منګه عمل وکپاغه نو دخلنا الجنه منګ به داخل شو جنت ته وندعو به او منګ به دعوت ورکو په دې سره من وراءنا هغه چاته چې څوک زمنګ نرستو دی حضرت یو دسه سو جمله را ته بیان کده دینه چې هغه کې دوه فیدی وی یو دا دی چې منګ په عمل وکړو چې الله مونږ جنت ته داخل کی او دویم دا دی چې د دغه خبرو دعوت قوم ته ورکو کم قوم چې نه دی راغلی چې مونږ ته الله د دعوت دغه راکی اجر قال رسول الله وتوي امركم ز امركم تاسو ته به اربعين پسلورو خبرو اته مسلې درته کوم خان سلور کولی سلور نکولی امرکم ز امرکم تاسو ته به اربعین پسلورو و انهاکم زمنکم تاسو عن اربعین د سلورونه یو خود ته امر کوم د دې چې الایمان بالله تاسو ایمان راوړی په الله او ایمان پیژنې وهل تدرونا تاسو پویږئ مل ایمان بالله چې څه شی دی ایمان په الله هغه دا دی دا کلمه شهادت شهادت الله اله الا الله هغه شهادت دی د خبرې چې معبود بر حق لایق د عبادت نشته مگر یو الله ریاضه پیله شی وته څه بیان کو ایمان خدا یاد ساته دا د عربو دغه د طریقه ده ښه د عربو طریقه ده ده چې تا ته وی الکه زه ته یو درې خبرې کوم د دې درې خبرو د بیانولو نه چې اول کم مقصدی ا بیانې لکه زه تا ته ویم الکه زه تا ته درې خبرې کوم ښه یو به ګورې د یو بل خبره منو د یو بل خبرې ته به غوږ دو نو دا په دې دریو کې نه راځي دا هغه هم خبره ده چې مخکې هم خبره خلک مخکې بیان کی دلته وایي زه تاسو ته امر کوم په څلورو خبرو په دې څلورو خبرو کې د ایمان خبره نشته ځکه ایمان خو هسې هم دوی راوړی دی نو چې ایمان یې راوړی دی بیا وله سله امر د ایمان کوي خو دا اصل سر کې بیانوي د دې دپاره چې د ټولو نه ګورې اهمه خبره دغه ده ایمان دا غرب ماوی هغه اهم سیس مخکې بیانوي نور شروع کیږي د مانځنه خبره و اقام الصلات او درول د مانځه د ته دا امر کومه چې مونږ دروي د مانځه اهتمام کوي اهتمام دی ته وی په خپل هم کوه د کور ماحول هم جوړ کا د علاقه ماحول کوشش هم کوه و اقام الصلات او درول د مانزه دا یو و ایتاء الزکات او ورکول د زکات مسجد په تمام عبادت بدنیو کې لوی عبادت ته زکات چې په تمام عبادت مالیو کې لوی عبادت ته وصوم رمضان او روجه د رمضان او سلورم دا دی چې تاسو خو مزر قبیله سره هر وخت جهادونه کوي نو چې جهاد مو کو غنیمت ملاو شو نو پنځمه حصہ ورکوي سلور مجاهدو دغه کوي او پنځمه ورکوي وان تعطوا من المغنم یو پکې بیان نه که حج وی داغه وجه دا و چې حج خو په نهم کال باندې فرض شوی دی دی وخت کې له حج غنو فرض نو وانهاکم زمنه کوم تاسو وانهاکم تاسو منی کوم عن اربع د سلورنا د سلورو خبرو نه منی کوم ها هغه چې کم جوړ شوی وي نبیز فی الدبائه په کدو کې سپین کدو وي زمیدار و مخ کې کول مونږ چې واړوم کول بم دا سپین کدو خلک پری دی نه را شو کوي نو دا پوخ شي نو هغه زړی تی راوالی هغه تخم شي مخکې دا بوتلې چرته وي نو هغه کې بیا خلک شي نه څوک پکې تیل اچي څوک پکې غوړی اچي څوک یو شی بل شی پکې اچي نو یو دا دی چې په کدو کې نبیز ما جوړوي چې کدو کې وبو واچوي او پکې کجوري ور واچوي یا کدو کې وبو ور واچوي اوس کې پکې ور واچوي چې دا لګي خوږی شي ولی د دې مسامات بند دي دا زر سړی نشه کوي د نشې د وجه نه چې چېرته نشه هم نه کي دې نه دا معلومیږي عبدالله ابن عباس سوا سړي ته وایي چې کم شي کې چې نشه راځي هغې استعمالول پکار ني والنقیر نقیر هغه لوښي ته وایي چې هغه د لرګي نه جوړي د لرګي نه چې کم جوړي په هغې کې نبیز مه جوړوي ځکه هغه زر خرابیږي ته به پې پوی نه او هغه به نشي وخت رسیدلی والحنتم او د شین منګینه دا شین منګې دی کې نبیز مو جوړوي ځکه دا زر خرابیږي سړی نشه کوي والمزفت او هغه لوخي چې هغه ته تارکول ورکړی شوی وي دی به کله ناکله عربو لوخي لمه چاپیره تارکول ورکړو چې تاکور به ورکړه نو دا مسامات به بند شو چې بند بشو نو هغه کې به چې شی اچو نه به زر خرابېدو نو دا سلور شي نه یو کدو دې کې نه بیز م جوړوي او بل چې دی هغه د لرګي کم لوخي وي او بل شین منګي او بل هغه من لوخي چې دا غینا دغه تا وي تارکوله مې ورکړي وي دې سلورو کې نبیز مه جوړوي ولې مه جوړوي سړی په ځان پوی نه او هغه نشه کوي معلومیږي نشه د نشې شعر هغه چې نو دا منه دی حدثنا سليمان بن الحرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي جمره قال سمعت ابن عباس يقول خا حضرت ابو جمره وی چې ما وورید د عبد الله ابن عباس نه یقول غیبوی قدم وفد عبد القیس راغی وفد عبد القیس علی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته فقالوا غوی وی یا رسول الله اے دا الله رسولا ان هاذا الحي من ربيعه یقینا منګه دا قبیله یو د ربيعه ربیعه لوی قوم دی او دا دغه چې دی عبدالقیس دا پکې یو شاخ دی وقد حالت او یقینا حائل لی بیننا په منځ من کې و بینکا په منځ تا کې کفار و مزر کفار د مزر قبیله حضرت مونږ ته تر وخت نشو راتلی فلسنا نخلصو نو مونږه نشو را رسیدې الیک تا ته الا فی شهر فی شهر حرام مگر پاغه میاشت د عزت کې سه په دقه رجب کې د تراتلی شو بل وخت نشو راتلی فمر نبی اشیاء مونږ ته امر وکړه په شینو ناخذ بها چې مونږ عمل وکړو پاغې وندعو الیها او مونږ راوبلو دغې ته موره انا هغه څوک چې زمونږ نه رستو دي چې زمونږ قوم دی قال رسول الله وته وی امرکم ز امر کوم تاسو ته به اربعین فسلورو خبرو وانهاکم من کوم ما عن اربعین د سلورنا الايمان بالله یو ایمان په الله شهادت ان لا اله الا الله وقد واحده دلته یو ګوته داسې کړی یو و اقام الصلات او کول د مانزه و ایتاء الزکات ورکول د زکات و ان تؤدوا لله او بل دا دی چې تاسو ورکې الله ته خمس ما غنمتم پنځمه دا غي چې تاسو هغه غنیمت کې حاصل کړي ما خیال دلته روزه نشته دی